به حق آدمی نه به حق آدمی جن بسم الله الرحمن الرحیم باب التوبه اول خو دوستانو د دې باب د مخ کې سره ربط او مناسبت څه دی دا زما خپل ربطونه دي هغه دا دی چې مخکې تاسو وی باب الاخلاص و احضار النیه فی جميع الاعمال والاقوال والاحوال البارز والخفی اخلاص پکار دی اخلاص دی په عمل کې نو توبه الله تعالی توبه سره سمون الله دا وتاوه تر اوسه پوی نه وي اوس پیښ توبه واسه بیا به جنن دا کار نه کوم لکه نیت به حاضرو ما فعمالو کی او دارنګ چې دنه څه دی اخلاص وکوما دغه باندې وزن برابرو دویم ربط دا دی چې وایي دی مخ کی احادیثو کی دا یو حدیث تیر شو دا هغه دریو کسانو نو دیو سره چې بالکل کیناستل او قادر شوی او بیا پاسې دو او پیمانه شوی دی نو دام توبه دا رمضان لگا التوبه الندم الندامه توبه درې مناسبت او رب دادی چې وایي د توبې په شرایطو کې یو شرط اخلاص دی د توبې په شرایطو کې یو شرط څه لګا اخلاص دی ځان باندې ګنا نه شرایط دي کنه درته ذکر کوي دی ګنا نه په خپل حال به پری دی پښتا باندې وخت پیمانه شي آینده کې به قصد وکي اراده به وکي چې بیا ولا کار نه کو بیا ولا کار نه کو توبه په لغت کې څه ته وایي په لغت کې رجوع ته وایي رجوع او په اصطلاح کې الرجوع من بعد الله الى قربه الرجوع من بعد الله الى قربه وجواره دا الله گاونډګیا تل راتلل بعض علماء کرام وایي چې الرجوع من معصیت الله تعالی الى طاعته دا الله د معصیت نه دا الله تابعدارای ته واپس کېدل خبر اور شي دي وای کنه ورسي دي دا به لغوي اصطلاحي معنی او د باب د مخ کې سره تړون او مناسبت دوستانو دیمه توبه د ګناونو کبیره نه ده دریمه توبه د وړو ګناونو نه ده دا د کفر او د شرک نه توبه د غټو ګناونو نه توبه او د وړو ګناون نه توبه دوستانو د توبې د پاره شرایط د درې ذکر کړ دي خو معلومی کی پینځو تتبو تعالی چې او کې ان شاء الله زه به تاسو ته حدیثونه ذکر کوم ما راوي پر اشاره حج الله دي لیکل دي چې را تتبو شي دا پینځو تر شي بس مېرمن محمد صاحب نه بکینه پیدا شي یو دا اخلاص اول په جدا شرط کې ساتو وږي اخلاص چې انسان قصد کوي په توبې سره د الله رضا الله کو رضا نا خودن خلقو ته نه خلقو ته دې کېدل بادشاہ تکلیف دا درې کول یا بادشاہ ته دې کېدل نه الله رضا چې دا مې څه کړي دی وای دا مې ډېر بد کړي دریم په حال دا کار پر خودل په حال دا کار پر خودل زکات دی مثال ته سړی د شراب کې وي توبه مې دا توبه یا رب توبه تا یارانی نه توبه او کی تاسو توبه خاصیت را خان دا دی آیت دی استغفار ما دا ګناه نه پوری خان دي چې عجیب خبره ہے استغفار او استغفار الله توبه برلب صبح برکا دیر پر از ذوقه گناه معصیت را خان نمی آیدم په فضل په خلا چې دین هغه سبحان الله سبحان الله فضل کې اذن نه چې دینو دا دا غونډان پاتې دي ان چې ني تسبیح کې دارت اثر دې ما کړه دا دا ها برزوا تمنی شي کړه برزوا تسبیح در دل گاو خر ان چې ني تسبیح کې دارت اثر په جبه تسبیح سبحان الله په ځل کې دنه غیا نو خره ګرځي راځي ان چني تسبیح کې دار اثر دا تسبیح څنګه اثر لري سوچ ارته شو وای کنه او پنځم شرط چې دن هغه داري هاي څلورم شرط هغه داري چې بیا به دا کار نه کوو پښتخ پیمانه شي په حال پریدي او بیا به دا کار نه کوم او پنځم شرط هغه دا دی چې توبه وباسي خو په زماني د قبلې دل د توبې کې زماني د قبلې دل څه کې پایا کنه کدا چې زمانه کې توبه وباسي چې هغه کې توبه نه قبليږي نو کوي دي کنه لکه د مرګ په وخت کې توبه وباسي مرګ په وخت فائدہ نه وایي انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك ايتنا يتوب الله عليهم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت ولا الذين يموتون وهم كفار نه دی ایمان دی یو شخص مقبول وخت نه امید ہے کی اپ وخت سخت ہے کی ځکه تابعداری ختم شوا لفقد الامتثال دا په هر شخص سره چې تعلق ساتي دا داسې وخت چې دا وخت وته نه کوي ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر چې دې له ثاني راځي او چې د ټولو خلکو سره تعلق لري هغه دا ده چې توبې دروازه بند شي توبې دروازه کله بند شي چې نور د مشرق په ځای باندې د مغرب نه راوځي بس په دغه وخت کې توبه نه کوي څو شرط شول کا پنځه شرط شول دا دی یاد کړئ آیا کنه دا دی یاد اب یاد ساتي دا قال علماء التوبه واجبه من كل ذنب دار گناہ نہ توبہ لازم دا فان كانت المعصيه بين العبد وبين الله تعالى تو گناہ د بندا او د الله په میس کې ولا تعلق بحق ادمي انسان حق سره تعلق نه لري فلها ثلاثه شروط سو شرط نه دي احدوا ان يقري عن المعصيه یو دا چې ځان د دې ګنا نه په حال وباسي والثاني ان يندم على فعلها پښ کول باندې دا کومونه چې کله پای استعمال شي تاسو تاسو تاسو درې دا دي فشروط و اربع هذه الثلاثه او بل وان يبرأ من حق صاحبها دا د حق نه ځان لري څنګه فین کار مالن چانه ملاک مال غلا کړو یا پټ کړ پزوري شار کړو رد دی ویلې هغه څه کې لگا کچا باندې تهمت لگاولیو حد قذف دا چې غیبت وکړو او یې خبر شوی و ما خبر شوی دی هغه هم ته ما دی وایي او کوم خبر شوی بس الله تعالی ما په غیبت ذکر دی ونه ويجب واجب دی ان یتو من جميع الذنوب چې سړی ته وو واجب سره ټول ونه نه فإن تابا ان بعض یا چې سړی ته بعض ورته وو واجب اذا نصوحا غوري سړي ته وو واسه نصوحا غوري بیا کیسه شروع دا یو سړی وو د باچا د لور سره وناس پاس تو ځان نه جنې جوړ کړی وو د باچا د لور هار روک شو هغه تاسو تعالی شي اخلا بربندې کې دې دوی چې دا څه چل دي بربندې کې ما خو تاسو ښکارا کېږم دا خدای غلې لکه دا خدای لاس دې جوړ کړی نو مخکي اخبار د موضوعي د دوه قسم دي یو قولدار چې الله ته چې الله ای بس دا د اخلاص ته ګناه نه کو بیا وړو کې نم نه بس زم بیا تختم دی دی نو مخکې دوه خبرې دي یو دا چې دنه دا دغه لري شو دغه سره لګیدو ذکر دې نه شفر سره لګیدو صبور دې صبور کې معنا د صابر فاعل سره نو لکه فعیل کې معنا د مفعول مذکر مؤنث برابرۍ المرأة جريح الرجل جريح دا فعول وزن چې دې کنده چې معنا فاعلی نو مذکر مؤنث برابرۍ دا محتمل دې ارسو دوه شپه توبوا الى الله توبه نصوحه هغه محتمل شي او شیخ الحدیث شي